ګران محترم اوریدونکو د مولانا عبدالوکیل صاحب دا بیان چې په کلابټ محله ګلاخیل مسجد کې زنانه او د قران کریم د اختتام په سلسله کې په 19/4/2007 کې شوه دی د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاره دی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی د کتاب اختتامی پروګرام د ختم قران په سلسله کې راجم کیدلو او زما مشر محترم عزیز و مکرم رور حضرت مولانا شانمان باچا صاحب بارک الله فی علمه و عمله و مساعیه چې د هغه د وینا نه زمونږ د پاره تیرېدلو طاقت نوي او صحابه کې پروګرام او داغې نه رالو او وخام خبر راځي بل دارا چې دا غوی د خرزه ختم دی نو زمونږم خرزه ده زمونږم بچی ده د ټولو مسلمانانو اولاد بلکې ټول مسلمانان دا پشان د یو جسد دی او مؤمن هغه دی چې د مسلمان په خوشحالي باندې خوشاله شي او د مسلمان په درد باندې او درديږي زمارونو دا دین اسلام چې څنګه د سړو په ذریعہ باندې الله خور کړی دی نو دارنګي د دې دنیا ته د اسلام د خورولو یو لوی ذریعہ آغا او لوی کردار په دې کې زنانو هم ادا کړي څنګه چې قران په دې باندې گواهه قران د دې بیان کوي چې مفسرینو د قران خدمت کړي محدثینو د حدیثو خدمت کړي نو دارنګ د اسلام تاریخ دا خبروم نه د پټکړې چې د دین اسلام نوم کو چت کړي نو زنانو هم اوچت کړي بلکې خبره تر دې حد پورې را چې څو فضیلتونه داسې دي چې هغه الله زنانو ته ورکړي دي نو هغه د سړو نشته لري دا خبره یقیني حقیقت ده چې الله انبیا د زنانو په صورت کې نه دی را لګلی مان دنیا ته یو انسان د نبی په شکل کې چراغله نه غز زنانه چرته نظر راغلی دا فضیلت یقیني چې د سړو دی خدای طرف ته چې څنګه ټول امت ته د یو نبی د اطاعت حکم وی د یو نبی د خبرو او داغه د ادب کولو تذکره وی نو هغه نبی ته د خپل مور د عزت کولو حکم وی نو ټول امت هغه د نبی تابعدار خو د وخت نبی هغه د خپل مور تابعدار وی او دغه مور کچره دغه نبی ته بخنه نه کوي او دغه د وخت نبی کچره د خپل مور نافرمانیو کوي نو الله رب العزت تعالی د مخ نشي صفا کېدلې نو دا لوی عزت الله رب العزت زنانه او تور کړي دارن قران مجید کټول قران کې سورۃ الرجال په نوم باندې سورۃ نشته لري ها قران مجید کې د سورۃ النساء په نوم باندې سورۃ الله موسوم کړي د زنانه او سورۃ او پاره کې د زنانو حقوق بیانېږي د زنانو د پاره د دین تذکرې کیږي د میراث تذکرې کیږي دا لوی فضیلت دی دارنګ د اسلام په تاریخ کې د ټولو نه اوله شهیدا چې د الله په لار باندې الله په نوم باندې داغه وینه توي شوی دا نو اوله شهیدا د اسلام اغا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وا دا هغه زنانه وا چې د دې خاونوم بیا شهید شوی دی دا هغه زنانه وا چې د دې زوی عمار هغه در دې دلې په وبو کې ډوب شوی دی او تر دې پورې چې د کفر کلمې ویلو باندې هغه مجبور شوی دی نبی علیہ السلام تراله جاړي و یا رسول الله اهلکتو تباشم برباد شم نبی علیہ السلام فرمای سو شو وې دا الله رسول مال دومره سزاګانې راکولې مان برداشت اونشو ما ته د کفر کلمه وایا زما په خلی باندې کلمه جاری شو نبی علیہ السلام وې زړه دی وې دا الله رسول زلخ مې په اسلام مطمئنو الله رب العزت دغه آیاتونه راولېګل الا من اکرها وقلبه مطمئنن مگر هغه انسان چې هغه باندې زور وشي او ځلکه د ایمان آثار باقی وي نو الله دا انسان په دې اقرار باندې نه نيسي دا دغه نوجوان موروا چې کله د دې د اسلام خبره تذکره عام شوي د هر دور یو فرعون وی او د هر دور یو دجال وی یو ظالم او حجاج ابن یوسف تیریږي د هغه وخت یو انتهایی ظالم بدکردار ابو جهل په نوم باندې چې ادیږي خپل نوم عمرو ابن هشام خو ابو جهل معنی د جهل سره لازم د جهل له کارونه علاوه بل کار نه دی کړی هغه دې حد پر هغه ته سزاګانې ورکړي چې سمیه رضی الله تعالی عنها یو وخت یو اثر او تړلا او بل خپل بل اثر او تړلا او مختلف جهاتونو او سمتونو ته هغه ته چابک ورکړي اسونو منډه کړلا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا په میز باندې دوه ټوکړې شو لیکن هغه د اسلام مخالف کلمه د خلین نو ویستلې د وخت فرعون خوشاله ده داغه تماشې کولې لیکن الله هغه ته ایمان نصیب کو شهادت نصیب کو اصحاب الاخدود لګیا دي خندقونه کنه دستر شي دي اورونه بل شي دي یو یو انسان چې څوک د اسلام نوم اوچتې نوم اخلي هغه هغه ته غورځيږي لارې بند شوې دي د خاریې په گیټونو باندې شرطه پولیسو درېدلې دي یو زنانه رااله هغه ته وای شابه ماته سجده وکړه هغه وی زمنګ په دین کې په اسلام کې د الله نه سوا بل چاته سجده نشته دی وی دا اور دې زیاده وی بشک اور می قبول دی ولیکن زه غیر الله ته سجده نشم کوله بچې داغه د غیګ نه اخلي هغه اور ته گزار کو مور بیام صابر ده د الله په دین باندې کله کړه چې پدیم اونشوا دای اور ته گزار کړه د الله په دین باندې خپل سر او ځان قربان کو لیکن د الله د دین نه واپس شوی نه ده دا هغه مخلوق دی چې زمونږ معاشره کې کمزور صنف حسابيږي او ضعیف مخلوق دی ناقص العقل و دین مخلوق دی لیکن د دوی جذبه ایمانی داوا یو صحابیا چې لوی واړو داغه د نوم نه واقف دي حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها یو جهاد مقرا سبالا کمانډر د مجاهدینو سره موقع ته روانيږي دی مجاهده صحابي خپل بچی در سلور زامن دی هغه راوستل ځان ته مخ ته ودرول هغه ته مکالمه کوي دا غوی نه یو وعده اخلي دا غوی نه یو لوز اخلي ورته وای زما بچو انتم ابناء او ابن واحد کما انتم ابناء ام واحده اے زما بچو تاسو داسې د یو پلار اولاد یې لکه څنګه چې د یو مور بچی یې څنګه چې په دې خبره کې شک شوبه نشته چې تاسو د یو مور نه پیدا یې دارنګ دا خبرم حقیقت ده چې تاسو د یو پلار بچی یې ولی وما خذلت اخوالکم وما كنت اباکم زما بچو ما تاسو ما ماګان ندي شرمولي او ما تاسو پلار سره خیانت نه وکړي تاسو د یو پلار بچي بلا شک بلا شبه بچیو ته مور خبره سره خبره کو وې زما بچ زامنو بچو سبا د جهاد مقدا وې خیال کوي د اسلام په نوم باندې خپل سرونه قربان کړي او زما پي به پتا سو باندې حرام وي چې مارکه سخت شو تاسو هغه دې تور نه لړی او تاسو شهادت توړان دي نشوي چې کله jihad انخلی مارکه شروع کیږي دا سلور واړه زمریان ولاړ دي تماشه کوي چې کله انتهایی سخت زیوی پړاوي او پای کې مسلمانان تتر بتر کمزوري شي نو دوی هغه ته د زمری غوندې ورو دانګي جنگيږي جنگيږي تر دې پورې چې شهیدان شو سلور واړه زامن د خنسا رضی الله تعالی عنها شهیدان شو چې کله جهاد نه واپس کیږي خو چې کومه موقع ته تللی دي هغه موقع ګټلې ده واپس کیږي خلک حیران دي چې دې مور ته به موږ څنګه خبر ورکو یو نو دونو درینو سلور زلمی زامن په یو ورځ باندې په یو معرکه کې په وینو باندې لټپت په داسې حالات کې چې مور ویني دا غي زلت سلام چې هغه بسنګا برداشت بسنګ کوي چا کې دا جرأت نو چې خنسا رضی الله تعالی عنها خبره کړې وي ټول فوج افسرده وي خفغان کې یو بل تګوري چې دا بسنګ خبريږي هغه چې حالات تو قتل ودارا توای زیر لراغلی کنا غم خارګی لزما راغلی مجاهدین ورته څه مطلب دی په مطلب دا دی ک زما زامن د مخ نه گزار خړلې وی پسینه باندې غشه خړلې وی هماله مبارکی را کې هغه ته شهادت ملاو شوې دی په کوم موقع چې جنگیدل کافرز غلولې وی نو مال مبارکی را کې الله ورلا فضیلت ورکړې او کچره مارکه پریخي وي د شان لګي دلی نو تاسو هم جاړی او زبم بیا جاړم او وی ورته وی الله رستا په حال باندې رحم وکي ستا بچي هغه ټول لمخنا پسینه باندې گزار خړلې او هغه د اسلام جنډه په هر ځای کې اوچته کړی دا خنسا رضی الله تعالی عنها د الله شکریا ادا کړي او الله رب العزت په دربار کې سي درو شو چې د قیامت په ورځ باندې به حاضر سلورو شهیدانو مور بلل کېږم په دې باندې فخریه کولا په دې باندې خوشاله دلا دا د اسلام هغه غیرتی زنانا ام عماره رضی الله تعالی عنها بوډای عمر مشر خزرا په هغه عمر کې د سر نوې پټکې تاو کړې او ملا به کلک په خپل لپټه باندې تړلې و د نبی علیہ السلام یو طرف ته به زوی ولاړو بل طرف ته به دا ولاړوا دا سه به جنگیدل چې دا سه نوجوان د وخم نشو جنگیدلې د صحابه شان او تاریخ هغه خو چې انسان ګوري زمری د وخت تیر شوی دی د دې وجنه یو تاریخ لیکل شوی د تاریخ نوم هم دار اسد الغابه د زنګل زمری اسد الغابه په نوم باندې تاریخ لیکل شوی دی او پاره کې د صحابه او حالات ذکر کړي صحابه او تذکری کړي دي د یو یو صحابي کارنامې د رستم سره مقابله کې چې کله جنگ انتهایی سخت شو او جنگ په دې وجه باندې سخت شو چې هغه هتیان روستي او هتیانو ته اسونه نشو ټینګېره هغه اسونو چرته هتیان نو لیدلی نو اس چې به اتیولی دون او تختیده به په منډه کېده به مجاهدینو ته سخت تکلیف وو عمرو ابن مادی کرب دارنګي اسید ابن طلحه او نور ځنې صحابه او چې هغه اسونه پرې خدل غشو نيزو کې ور روان دي دې حد ته ځان اور سوچ داغه هتیان سترګي وېسته آسان آ هتیان او ترېدل رستم تخکته را گزار شو هتی داغه د پاسه او رستم تلان دی هغه قتل کو او پاغه علاقه باندې د اسلام جنډه اوچت کړه دارنګ د دا یو یو صحابي تذکرہ بهر حال مطلب می داو چې په اسلام کې د زنانو کارنامې د زنانو تاریخ یو عالم دی داغه مکمل استادان چې دین ټوله زنانه دي داغه ټوله محدثین چې دین ټوله زنانه دي څنګه چې دا خلک وي یره زنانو له تعلیم پکار دی څه پکار دی کالج او یونیورسيټي او دغه ډیګریان اغستر حاصلول دا وی آسان کار دی کولې شي نو چې هغه زده کولې شي یو زنانه قران اول نشي زده کولې چې هغه ډیګری حاصلول شي د بے پردګۍ حالت کې زی په مختلفو ځایونو باندې ګرځي مختلفو افسرانو سره مکالمه راځي نو یو کلی گاوند کې د یو عالم نه پرده کې یا د لوډ سپیکر یا د اف ام په ذریعہ باندې قران اوري نه زده کوي حالانکه دین اسلام چې څنګه د زنانو د نارینو د پاره وو نو دارنګ د زنانو د پاره الله رب العزت احکام را لګلیو او څنګه چې د قران حکم نارینو ته دی نو دارنګ زنانو تم د قران د زده کړې حکم او خصوصا سورته احزاب کې الله رب العزت چې کم خطابات ذکر کړي نو پای کې مؤمنانو زنانو ته دا خصوصي خطاب دی نبی علیہ الصلات والسلام بیبیانې د صحابه او بیبیانې معنی د ټولو مؤمنانو بیبیانې چې هغه ته دا حکم وو چې تاسو د الله رب العزت کتاب از دکې او د الله رب العزت دین از دکې نو سره چې سړی د کول شي دارنګ زنانم د الله رب العزت کتاب از د کول شي الله رب العزت زنانه او ته حکم کوي وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى وقرنا فی بیوتکنا او تاسو اوسېږئ په خپل کورونو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى او موزه تاسو پشاندا وتلو جاهلیت لوم باندې باندې واقمنا الصلاة واتینا الزکاة پابندی کوي د منځونو ورکوي زکات واتیان الله ورسولو د الله تابعداري کوي د رسول تابعداري کوي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت غواړي الله چې لري کی تاسو نار قسم شک شبا پلیتی اے کور والاو ويطهركم تطهيرا او پاکي تاسو لره په پاکولو بیا د الله حکم دار زنانه ہوتا واذکرنا ما یتلا فی بیوتکنا یاد کې هغه چلوستل شي پتا سبحان استاسو په کورونو کې کور کې د الله کتاب اوري درس نظامی اوري احادیث د رسول الله اوري نو واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله یاد کې تاسو هغه چې لسل شي پتا سبان تاسو په کورونو کې من آیات الله والحکمه د الله د آیاتونو د سنت طریقونه قران یاد کې د نبی اخر زمان احادیث یاد کې ان الله کان لطیفا خبیرا یقینا الله چې نو دا باریک بین خبردار ذات دی دا خپل کورونو کې د الله کتاب یاد کړي او نن هم زمونږ دا خورځي دا الله کتاب په خپل کور کې یاد کړي په دې آیات باندې عمل کړي الله رب العزت فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرين د دې قران په وجه الله قومونه اوچت کی او ډیر داسي چې د دې قران د نه منلو د وجه نه الله ذلیل کی لقمان حکیم چې زمونږ استادو په معاشره کې ذهنونو کې یو خيار ترين انسان باندې یادېږي هغه خپل بچي مخه ته کینولې هغه ته خپل یو نصیحت کوي ويا بنيا تعلم العلم فإن العلم اجلس المساکین مجلس الحکما اے بچیا علم از دکا دا اللہ کتاب یاد کا احادیث دا رسول اللہ یاد کا فإن العلم اجلس المساکین مجلس الحکما بچیا علم چې دی دی علما هغه د بادشاہانو په تختونو کې نو لري لولې درجه د دې علم په وجه باندې نصیب شوې دي او دې باره کې دا ډېره مفصله موضوع ده لیکن کم صورتونه چې ما ویلي دي درې واړه پاتې دي اول صورت کې چې کم دغه زنانه ولستلې دي چا ویلې دي چا ورېدلې ذکرې دي الله دې ټول ته اجر جزیل ورکي او الله دې د والدینو د رشتہ دارو د پاره ذات د آخرت وګرځي اولنی آیه صورت کې الله رب العزت فرمایي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد د ټول قران خلاصہ د ټول قران نه جوړ سدي هغه سوره اخلاص د دې نوم سوره اخلاص اول دی زکه دا سوره چې چا اولستو نو هغه د اور نه خلاص شو دا سوره سوره اخلاص اول په دې کې د شرک نه برائت دی د دې باره کې صحابي چې کله به مونږ کاو په هر رکعت کې نو نو په دیم رکعت کې ودا صورت خامخا لستو نور صحابه په نبی له سلام ته رپورټ کو نبی له سلام هغه صحابینه تپوس کې دا صورت اولې په هر موس کې وای او دا الله رسول دې صورت سرزما ډیره مینه ده نبی علیہ السلام ته فرمایي حبک ایاها ادخلک الجنه ستا محبت د دې صورت سره دا وتا دنه کې جنت تا د دې صورت محبت آوتا جنت تر رسي او نبی علیہ السلام فرمایي سوره اخلاص سلسل قران د قران درې مهیسه ده چا چې دا درې کرته اولستو د پوره ختم ثواب ول الله رب العزت ورکي او الله ته سګران نه ده پدې کې مسله صدا راغلیو نبی علیہ السلام ته وی انسب لنا ربک مون تر خپل رب نه سب بیان کا چې استاد عرب سوق دی العیاذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل امین دا صورت راوړو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد د انسان د نسب او د الله رب العزت فرق دا دی د انسان په نسب کې فلان کې د فلان کې زوی دی فلان کې رشتہ دار دی فلان کې قوم والا دی دی دی دا پکې وی او د الله رب العزت په جنګلو چې کې ناغه ټول نه دی نه دی نه دی په سلب موضوع سره کیږي الله سوک دی لمو یلدو چې نه د دنه سوک پیدا دی ولمو یولدو او نه د دې چانه پیدا دی ولم یکل له کفوا احد او نه د الله سره هیڅ څوک برابر شته نه د چا والد دی نه د چا مولود دی او نه د چا کوف دی او دې باندې بیا ډېر دلایل علما ذکر کوي الله والد نه دی مولود نه دی ولی ولد ته هغه څوک ولد ته ضرورت الوی چې انسان محتاج وي نه دل بچي پکار وي چې کمزور شي اولاد ورله کسب کوي خدمت کوي الله د چا محتاج نه دی ولد ته ضرورت نشته دی والد نه دی ځکه ولد په انفکاک د اجزا سره د والد نه حاصلېږي الله زو اجزا نه دی قل هو الله احد او پیغمبر الله یک یو دی الله صمد الله بنیازه به حاجت دی الصمد ملا جوف له الصمد السيد الذي الصمد لا يحتاج الى احد صمد هغه ذات ویل کیږي چې د خوراک محتاج نه وي صمد هغه ذات ویل کیږي چې هغه سردار وي او صمد هغه ذات ویل کیږي چې بے نیاز وي لم یلد ولم یولد نه الله شان پیدا نه الله نه سوک پیدا دي وشتمنی ولم یکل له ذالک الله وی بنی ادم ما ته بدر دی وی دل دا مناسب ندی بنی ادم ما دروغ جن کوي دل دا مناسب ندی اما تکذیبو ایایا فقوله لا یعیدنی کما بدانی اول مره په ما باندې دروغ ویل داري چې د آخرت نشته دوباره پیدا کېدل نشته ولیسا اول الخلق بهون علی من اعادته سوچ نه کوي اول ځل پیدا کول ګران وی که دویم ځل اول بلا نقشې پیدا کول زه خلکو په ذهن کې مشکل دي چې الله اول پیدا کړي دوباره پیدایش څه ګران دي الله پسې بدر دي سدي واما شتمه ايا فقوله اتخذ الله ولدا وان الاحد الصمد الذي لم اتخذ صاحبته ولا ولدا هر چې ما ته بد رد دي د انسانانو نه دا خبرې دی وای الله نه ایبان نیولې دي څوک د زیړی ذمہوار څوک د سرخو کې ذمہوار څوک د بچو ور کولو څوک د سو او څوک د سو تور ډیری بابا د من دانی ذمہوار الله رب العزت دې په شیخ مرحوم باندې کروڑها رحمتونه الیږي او الله رب العزت دې هغه ته هغه جنتونه نصیب کی چې کم جنت الفردوس سره یادېږي زمنګ بم دن دغه کې دی پیران مریدان بیان غریب په غاړه باندې ناستو او دا چغه بهواله سوار کچ صدر کی ینه دا دنیا در باندې الټا کوم هغه دباونه به غصه به او ستا په کور کې به داوی راج چلے د ستا بنه چلے دو دغه مرد مجاهد الله رب العزت دی غریق رحمت کی چې راغوی په وجه باندې الله رب العزت مونږ ته صحیح عقیده نصیب کړه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وایا پیغمبر پناه ورم پاغه رب باندې چې جدا کون کړي دانه جدا کی تیغ تراو باسی او شپه سبا کی رڼا سحر ته پیدا کی من شر ما خلق د شر دانا چې الله پیدا کړی تورو تارونو لغټه ورکه پاغه باندې منتر وای دا انسان د ایمان نخلاشي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کنا اذا حسد کلا چې حسد شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس وایا پیغمبره پناولم پر رب د خلق باندې من الجنه والناس کار پیرانو دې کې انسانانو دې الله د دې ټولو نه پناه غواړو ګوره بیا قران مجید زمونږه اساتذه کرام ذکر کوي چې په ون ناس باندې ختم کوه جسدا جنی شیطان هغه پټ دې نخکاری او انسی شیطان ستا په خوا کې ناس دې بیا هم د سره دوکه کوي دا ډیر خطرناک وی الله د دې انسی شیطان نم اوساته د جنی شیطان نم بچ کی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ستاین دی الله لرا چې رب د ټول مخلوقات دی الحمد لله دا الله مناسب صفاتونه خاص الله لره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی الرحمن الرحیم عام مهربان دی الرحیم خاص مهربانو والا دی مالک یوم الدین اختیار مند ورځ د جزا دی لار دا کسانو الله چې تا انعام کړې په غوي باندې غیر المغضوب علیهم نه دی غضب کړی شی پاغوی باندې ولغالین او نه دی گمراهان امین الله دا دعا زمون قبول کړي دا کوم پروګرام چې مناقشه لري د ختم قران په سلسله کې زمونږه مشر محترم شیخ المشایخ حضرت علامہ محمد طیب طاهر زید مجده ان شاء الله تعالی هغه برازي مفصل بیان په مستفه دا غوي وي دا صرف د اسو منټا تاسو په حضور کې د ختم قران څخه الفاظ ویلې شو الله رب العزت دې مالم پر عمل کولو توفیق راکړي او تاسو لا بیا ټول اوریدونکو لري الله ذریعہ د نجات وګرځي او چا چې ختم کړي دی ویلې دی حیات کړي دی نهایت عزتمندو مشرانو کشرانو علما کرامو د محفل کې په دې جلسه اجتماع کې زما د ناچیز بیان یا څه خبرې صرف د استادانو او د مشرانو د حکم د تعمیل د پاره الہ العالمین دی دا زما د پاره د ټولو اوریدونکو بلکې د ټول عالم د پاره ذریعہ د هدایت وګرځي او ذریعہ د نجات دی وګرځي او الله رب العزت تاسو مشکل نه ده د صورت په اولنی آیاتونو کې د مؤمنانو صفات داغوی عادات داغوی اخلاق ذکر کړي نبی علیہ الصلات والسلام چې سرنګ دنیا ته یو عقیده یو نظام یو قانون راوړیو دارنګې د دې سره سره دنیا ته نبی علیہ الصلات والسلام دا اخلاق یو مکمل نمونه یو مکمل هغه خلقو د پاره یو پیکار د الله رب العزت د قدرتونو نه یو نمونه ایو علامه د الله رب العزت د قدرت د علاماتونه یو عظیمه علامه وا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې او داغوی د پیدایش نه پس د دواړو حالاتو جایزه وکړي شي نو انسان ته پته ولګي چې واقعي داس انسان الہ العالمین په مقدس مکه باندې بل څوک نو پیدا کړی او نبی علیہ الصلات والسلام ته الله هغه سور کړیو چې هغه هغه پرزوی بیا په بل چا باندې نو کړی د نبی علیہ السلام د پیدایش نمخ کې د خلق او عقل داو تمیز داو چې هغه خپل ژوندې نونه په خپل لاسونو باندې په خارو کې خخولې د هغه رسم او رواج داو چې کله با د باران ضرورت شو نو په هغه حالاتو کې با دیو ساروی د غوا لکې پسې به خشاک بالانس لرګي او تړل او بلکې د عقل سلیم نه هم خلاف ده اتجالو بیقورم مصلاتن ذریعتم بین الله و بین المطری آیا ته هغه غوا چې هغه پسې تا اور تړلې هغه چې وای دا تا باران د پارا ذریعہ ګرځولې را نه نه د باران د پارا دا ذریعہ نشي کېدلې د انسان عقل او تمیز داو چې کله با یو انسان وفات شو اغلب ډغل کنستل او پاغه کې به حق کو داغه نه پس داغه سره به بل نږدې کنده او کنستلا هغه ته به ژوندې اوخ کوس کو او هغه اوخ اغلب خوراک سکاک او بو دا نور کولی هغه سره دې دا گزاره به کېدلا داغه نه پس اوخ بکرا په لتو ټکول باندې شروع وکړه چې به والي نو دې ظالمانو به اوس به الله زمون په مړی باندې رحم وکي چې کله په د باندې الله رحم کوي په دې اوخ باندې نو د په گاوان کې زمون د عمل پروت دی نو په د باندې به هم رحم کوي کله چې ملما براله نو ملما لپاره د دوی تهذیب او عقل داو چې ژوندې اوخ تړلې شوی اوخ داغه نه به غوخه کټ کړه ململ به هغه سره کړه اوخ بچی والی او د ملما او د به خوشاله وو دی خپل روټي تناسو دا رسم و رواجو دا د خلکو عقلونو او دا د خلکو تمیزو کله به چې نه بازیز د کولا نو د نخې بازی از د کولو طریقې داوا ساروی به ادرولو او هغه ساروی باندې به خپل مټ کتو چې زه نخه وشته شم او کنه شم وشته تر دې پورې چې کم ساروی به کمزور و هغه به خوراکم نه ورکو په دې د الله رب العزت نظر په د باندې نشته دی د بابا نظر په نشته دی نو موږ ته اولې نظر وکړو مظلومیت اچ کم شی مظلوم او پاغه باندې انتها د ظلم دی کړي وا د زنانو سره هغه سلوک او چې کم د زناورو سره بکیدو تر دې پوري چې هغه میراث کې اغستل جایز ګڼلیو په زور باندې اغستل لکه د حیوانات په شان خرڅېدلې وا او هغه معاملات به وي سره کېدل چې کم با د زناور سره او د حیوانات سره کېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لې نبی علیہ السلام د زنانو خپل حقوق بیان کړل نبی علیہ السلام هغه حدیث اگرچه سندن هغه باندې سکلام شته دی او تایری د نورو احادیثونه کېدل شي نبی علیہ الصلات والسلام نه تاسو شو دنیا کې ستا سقوخ دی نبی علیہ السلام یحبب الیا من دنیاکم سلاس زما امتیانو یو یو زما د بیبیانو سره ډیره زیاته مینه ده دویم اصلا د مو سره مې ډیره مینه ده دریم هغه خوشبوئی عطر لګول د دې سره مې ډیره مینه ده محدثین ذکر کوي د دې درو وجه سوا وی وجه دا وا چې خلکو انتها د ظلم په زنانو باندې کړی و او نبی علیہ السلام هغه د مظلومانو همیشه د پاره ملګری و او د مظلومانو ملو دی وجنا نبی علیہ السلام به حببا الی من دنیاکم سلاس النساء وجعلت قرۃ اعین فی الصلاۃ ما د خپل بیبیان سره ډیر مینه را مطلب دا دا مظلوم قوم دې د دوی سره زیاتې مکوي نو خلکو له دغه تعلیم ورکو بل طرف ته افراد چې چا ډیر انتهایی زیاتې کړي چا تفرید کړي اسلام دا یو معتدل دین دی یو متوسطه درمیانه معتدل لار ده کسرا کیسر چکلا خپل دا غلور هغه مشرشه دا پټول ملک باندې بادشاہي کوي نبی علیہ السلام او فرما لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن لن یفلح هرگز هرگز داس قوم نشي کامیابې دلې د کم قوم مشرچی د زنانه پلاس کې لاړه د کم قوم چې زنانه مشر شلا هغه خلق تباشو هغه قوم نشي تب... نشي کامیابې دلې او بیا هغه قوم هغه شکست او خورو ختم شو دار یو طرف ته زنانه ول دومره مرتبه ورکول چې هغه د بادشاہي په تخ باندې کینی دام اسلام ناروا غني بل طرف ته زنانه دومره مظلومي ګرځول چې هغه سره د حیواناتو او نسلوک کیږي دام اسلام کې ناروا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور له د مور حق ورکو خور له د خور حق او دارنګي بیبی له د بیبی حق دا د اسلام اصول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر علی هغه بد تهذیبی بد اخلاقی هغه ختم کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل بدن مبارک باندې اول د اسلام اجرا وکولا او دا د ټولو خلفای راشدینو مشرو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله هغه خلیفہ شو نو خپل کور والا بچی ټوله کینول وې زما اهل او عیالا دا خبر واوري زب یو حکم جاری کوم چې هغه کې زما کور والا کې چا د هغه خلاف کو ناغه ته به ډبل سزا ملاويږي او چې بل چا د هغه خلاف کوي ناغه ته به یو سزا ملاويږي کور والا او ته چې زمونږ څه ګناه ده چې ډول سزا به ملاويږي وی تاسو زما قریبي رشتہ دار یې زما خپل ولان یې زما تاسو سره رشتہ ده نو څوک چې زما د رشتې خیالم اون ساتي او د الله د قانون خیالم نه ساتي هغه ته ډبل سزا ملاويږي نن چې خپل سکه هغه کوي او چې بل مظلوم سره وکړل نو هغه با گرفتاری بل سره کړیم نوي دا هغه غیر د مجرم په تیلو کې غیر مجرم سودي او کم چې مال وي د بیت المال نو ټولو په د مار په شان خېټه اچولې وي هغه ورته خپل مال خاري دغه شان خوري ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله امیر شو کپڑے په وګمان اچولی بازار ته روان دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مخ لورلې عمر ان ابو بکر ان تريد ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چرته رواني وې زما خپل بچولا سره رزق ګټم هغه ته امیر المؤمنین تا ته به تنخواه خرچه د بیت المال نه ملاويږي او تبا خپل کاروبار نور نکې بهر حال هغه مجبور کو چې کله مجبور کو د بیت المال نه تنخواه و ملاویدلا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېدو نو خپل بچي عبدالرحمن هغه راغوښتو وی بچیا ز عمر رضی الله تعالی عنہ په دې باندې مجبور کړم چې تبه بیت المال نه پیسې اخلي خو زما ظلم مطمئن نه دی دا سناروا نو د بیت المال نه مال اغستل بالکل جایز وو قاضیانو باغستلې امیرانو باغستلې ځکه ټول وخت دا غوي د خلکو د پاره مصروف وو خو بهر حال د هر انسان چې شان اوچتوي نه دا خیالات هم ډیر اوچتوي وې بچیا زما زړه چره ناغه مطمئن نه دی نو وسو کم وې زما فلان کی فلان کی باغ او فلان کی مقام کې چې کله زه وفات شم دا به بیت المال ته حواله کې شپږ زره درهم خړلیو او دا هغه باغونو قیمت د شپږ زره درهمو یا دا غي نه زیاتو او یو شړای سم معمولی غونی لوخي هغه عمر فاروق رضی الله تعالی ته دا وته واپس کې چې کله هغه لوخي عبدالرحمن هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته پیش کړل نو عمر رضی الله تعالی په جړا شو یو انسان ډیر کوشش وکړي چې زه د ابوبکر صدیق لاندې کول غواړم د تا مرتبه کې رسیدل غواړم والله لقد سبق سبقا بعیدا واطعب من بعده اطعابا شدیدا رستنی خلکی دومره ستړي کړي چې چرې چرې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره رفتار نشي کولای داغه مرتبه ته څوک نشي رسیدلې داغه هدي ته څوک نشي رسیدلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق په بار کې وی یو پیری د عمر فاروق او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما دوی په خپل میس کې مکالمه راغلی و ابوبکر صدیق را لې عمر فاروق سره خبرې کولې رضی الله تعالی عنهما هغه چپ شه خبرې نه کولې را لې نبی علیہ السلام ته رپورت پیش کو دا الله رسول د عمر فاروق سره زما سره خبرې را لې او اوس ما سره خبرې نه کوي دغه چې څنګه خبره ختمه عمر فاروق رضی الله تعالی په منډه منډه ورسېدو ودا الله رسول زنه ما پوه شوی وزمار د پمیس کې څه تلخ کلامی رااله ولیکن دې بیا ما سره خبره کول غوښتل او ما سره نه غوښتل زه اوس معافي غواړم نبی له سلام د غصې نه سور شو وې تاسو به زما ملګری خپکوي ودا خو هغه انسان دی چې کله تاسو ټول وی چې ته دروغجنې یو ابو بکر صدیق او چې دوی ته رښتینی تاسو ټول ته دروغجن کړه ما صرف ابو بکر صدیق او چې زما تصدیق کړه صدیق تصدیق کوونکې صدیق لوی ملګری نبی علیہ السلام باندې چې کله خلق را ټول شي وی وحی بدر دی کنځلې کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ولال دی وی تقتلون رجلا ان یقول رب ربی الله ایزا ما قوما تاسو هغه سو کوج نه چې دا هغه چغه आवाज سره دار چې زما رب الله دی زما پالون کې الله دی زما مددگار الله دی عائشہ رضی الله تعالی فرمایي چې کله ابو بکر صدیق را لې داغه ویخته وستل شي داغه ګیره مبارکه په میز باندې هغه نیمه کړې و او چې کوم لوی لوی سړی پرخې وي هغه یو طرف ته سړی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وي دومره هغه وهله غریب چې هغه به هوښ پروتو نو نبی علیہ السلام به زما هغه ملګری چې تاسو ټولو زه درو جن کولم صرف هغه زما مرسته کړې وا دا ابوبکر صدیق سشان خاکساری د هغه ګورا محبت د قران هغه ګورا محبت د نبی علیہ السلام سره قران سره دومره محبت دی چې کله په پابندی لګي په مکه کې چې ته به الله کتاب نه بیانې کلی نه سفر شروع کړي روان دي او میرا کې والا ابن دغنا کافر ورغلې لوی پالوانو کافرو سردارو وی ابو بکر اين تريد چرته رواني وی د دې کلی نه اوزم دې کې د الله کتاب دوی نه پری وی مثلو کلا یخرج ستا پشان انسان خو څوک د کلی نه وباسي انک لتسل الرحمه وتقر الضيوفا تخو د خپل صدار سره خپل ولی ساتي تر ملمنو د پارا ملمستیا ورکه تر خپل خپلوانو خیال ساتي ستاغون انسان خو سوک نو باسی وی رازا زستا زمواریم یو یو مشر باندې وګرځې دوی ابوبکر صدیق زما په عہده کې دی زما په ذمہ کې دی کده ته چا برا او قتل نو خبنوي هغه ټیک دا زمونږ له طرف نه دته امن دی ولیکن درخواست دا چې د بهر قران نه بیانې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی د لار غاړه ته ځای جوړ کو پای کې به مسکو داغه نه پس د الله ری کتاب تلاوت کاو وکان رجلا بکان عند کتاب الله او کله چې د الله کتاب به شروع کو دستور کو به اوخ کې بی اختیار روانې وي نو چې خلک برالل زنانا ماشومان د حالات به قتل ناغوی بو سره په خپل مسلمانې دل بیا خلق رااله چې دې موږ نشو برداشت کولې یا به الله کتاب پری دی یا به کله پری دی ابو بکر صدیق استاسو کلی ته سلام دی او دا الله کتاب زو نشم پرې خو دی دا د قرآن سره مینا نبی علیہ الصلات والسلام سره مینا داوا چې کله سفر مقدا مدینه ته چې کله سفر او د هجرت حکم رااله نبی علیہ السلام د غرمې ټیم دراله ابو بکر الله ما ته حکم کړی و دا الله رسول شپږ میاشتې او شوي ما دوه اوخي ساتلې دي یو مې ستاد پاره ساتلې ده بل مې خپل ځان د پاره ساتلې ده نبی علیہ السلام وې مانه و پیسې ردې خامخه اخلي هغه وې د الله رسول انا و مالی لکا زو زما مال زما مور او پلار دې پتا باندې قرباني زو زما مال خوستالي د الله رسول زما او خستاغه دا خبره اونکه او سترګو کې وخ کراله دا د نبی علیہ السلام سره د محبت انتها وحی نازلیږي د نبی علیہ الصلات والسلام سر مبارک د ابوبکر صدیق په پتون باندې پروت دی یو طرف ته مار لړم ولا ټک ور کوي چی چی هغه درد برداشت کوي خود نبی علیہ السلام د خپل پتون مبارک نه خوځي اسنه چې زما محبوب ته تکلیف ملاوي شي او د عجز انتها دارا چې کله د صنعاء صنعاء مقام کې به اوسېدو او امیر المؤمنین جوړ شو نو بډایګان خپه شوې اوس پورې بابو بکر صدیق زمونږ لپاره بيزونه پي اغستل بيزونه به پي لوشل اوس به موږ له سوق بيزي لوشي دو تیز تاسو هغه شان نو کریم کمه کون درندې غریبانان زرانه چوي سارونه به غوی له پي حاصلول او کور ته ګول رسول سسلور پنځم میاشتې چې پي حاصل کړ داغه نه بیا دارالخلافه ته منتقل شو او ناغه ته پاتې شو دا د عجز انتها وا دا د محبت انتها والله لقد سبق سبقا بعيدا واطعب من بعده اتعابا شديدا دومره مخ کې تللی که سمرا سمرا وس یو انسانو کې څنګه چې د نبی علیہ السلام مرتبه ته یو انسان رسیدل نشي دارنګ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقام په دې زمانہ کې یو انسان حاصلول نشي دیو جنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ویل کانا امام هدا راشدین مهدیین ذهبا من الد... کانا کانا راشدین مهدیین ذهبا من الدنیا خمیسین د ابوبکر صدیق د عمر فاروق په باره کې ته چا تاسو کړی دی هغه شیعاګان او هغه بریلیان چې هغه تبذیل د علی قائل رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی په خپل ویل کانا امام هدا هادین مهدین راشدین مرشدین ذهبا من الدنيا خميسين ابو بکر صدیق او عمر فاروق په خپل په هدایت باندې قائم دایمو نور تلار خودن کیو د هدایت لوی لوی امامان تیر شوی دي ذهبا من الدنيا خميسين دنیا نه په داسې حالات کې تللی چې پاغوي باندې سغټوالې نو په هغه باندې د غفلت سنخ نه وښکار شوی د صحابه او شان داو صفر صفر الوجوه یفس الشفتین د هغه مخونه بزیړو شونډې به اوچوي هر ټیم په داسې حالاتو کې ناستو لکه سړی چې انتهائی لوی بوج په سر باندې پروت وي چې کله قاصد کافر را لګلې صحابه او حالات اولیدل او واپس لاړې بادشاہ ته بادشاہ ته صحابه سره نشي جنگیدلې وی اولې فهم باللیل نو رهبان و فی النهار فرسان دوی د شپې چې راهبان دي ټول شپه الله ته په سجده باندې پراته وي الله ته جاړي او چې کله سار نور راخیږي په دا ټیم کې د اسونو په ملا په شا باندې ناسو بیا غزوه ذات السلاسل چې وته ویل کی سلاسل ویل کی زنجیرونو ته صحابه او تابعین او اسونو باندې ځان په زنجیرونو تړل او کلک کوم ډیر تخت او تخت باندې شو کولای غزوه ذات السلاسل په زنجیرونو په اسونو د پاسه ځان تړلې چې غشي نه د تورې نه زما سر چرته ښکت نشي زه چرته اونه تختم نو هغه ټیم کې ټول میدان فتح کو لیکن صحابه صحابه جدا شان دي الله رب العزت د هغه جبه ګونګي کی چې کومه جبه د صحابه خلاف استعمالي الله د هغه لاسونه شل کی کم لاسونه چې صحابه خلاف استعمالي الله د هغه ذهنونه مفلوج کی کم ذهنونو کې چې صحابه خلاف تصورات تیریږي دغه شیعاګان ظالمان چې نن د هغه ابجال په دې علاقه باندې خریدون کړي او دې بر علاقو طرف ته د هغه انتها به انتها کوششونه شروع دي تشیشا ټیکټر بتا ته ملاو شي تشیشا تا ته فلان کې ډیوټي ملاو شي دومره پیسې والا دومره پیسې والا نو تشیه جوړ شنو تعالی چې تاسو غواړي هغه بتا ته ملاويږي د عیسایت پرچار برسر عام شروع دی ریډیو سټیشن یې کولاو دی مسلمان ته صرف د قران د بیانولو پابندی را عیسائی خپل انجیل په دې دور کې بیانې نه غلي فاس پابندی نشته دا غوی لټریچر مفت تقسیمیږي که مسلمان ته وی چې په دین باندې سناسو دا مليان لیونی شوی دي دا هر یو سرمایدار د پیسو زیاته حصہ چې هغه د مسلمان خلاف هغه استعمالي نن د مسلمان مدرسه او جماعت هغه په چندو باندې په چټول کلو باندې هغه نه آبادیږي هغه صرف او صرف د مسلمان خلاف تخپل اصل مقصد ویلې الله رب العزت وای کتا خپل ازلی دشمن نه پیژنې نه رسوک دی هغه يهود او نصارا دي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يهود او نصارا چیرې استعمال ګری نشي کېدلې کته ډېر د دوی لپاره لاجستیک سپورټ او پلان کې سپورټونه ورکي او چې کله املا مضبوط شو ستاخ په اول وای الله رب العزت دې پاکستان کې استحکام پیدا کی او الله دې ټول پاکستان متفق متحد او فوج دې الله رب العزت متفق متحد ولري او الله رب العزت دې پاکستان او د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي صرف د پاکستان نه خو پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی انسان په دې باندې درديږي الہ العالمین دې ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي او د پاکستان دې الله رب العزت مکمل حفاظت وکړي د ملک سره مینا د وطن سره مینا دا د اسلام او د ایمان یو حصہ ده نبی علیہ الصلات والسلام چې کله د مکې نه وته مکې طرف ته مخ را واپس کو په جړا شو په پالا مې قسمی کدي خلکو زنويستلې نزستانه چرم نتلم او چې کله لاړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په جړل ابو هريره رضی الله تعالی پریشانو وای حلال تشاری حل ابیتن لیلتن ارمان چې ما ته را پته وي چې مکه کې به بیا هم زما یو شپه راشي هغه سرګړو کې به د خپل ملګرو سره هغه وخو کې به د خپل ملګرو سره بیا کېنم علا لیت شعری هل ابیتن لیلتن زبداسې وخت به په ما باندې بیا کله راشي الله چې خپل ملګرو سره د مکه په غار کې ناسم زمانه کې چاپیرا اس غرو وحلیلو ملګری وی غیر چا پیر واخه د مکی نبی علیہ السلام چې کله دا خبر واوریدله یا اللهم حبب الیهم المدینه الله مدینه دوی ته خوګه کې فضلونو کې ولا زې پیدا کې نو دا غینه پس د صحابه او د مدینه سره مزل اولګیدو مطلب دار د وطن سره خامخامینوي او دا ګران مختار موریدون کو د مولانا عبدالوکیل صاحب دا بیان چې په ټوپای کې د سید رحمان اجي صاحب دی په ځای کې په 3 8 2006 د ختم القرآن په سلسله کې شوی دی د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعه د توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابي